نزول په باره کې یو قول دا دی چې مکه کې ځینې مسلمانان اوسېدله چې کله رسول الله هجرت وکړو د هغو وس کې نه چې په څه طریقه باندې هجرت وکړي لکه رسول الله چې څرنګ یې وکړه دی هم شه کولی خو انو بانو کې به ځان یې پاتې کړو هجرت یې ونه کړو کله چې هجرت ونه کړ سره دی نه چې وس د هجرت یې و نو بیا چې کله مشرکین بدر ته جنګ ته راوتل دغه ضعیف مسلمانان یې هم د ځان سره په زوره باندې ویستل او په دغه جنګ کښې بیا د صحابو د لاسه مړه شول صحابه هم خفه شول او دا خلک هم خفه شول خلکو پراپګنډې هم وکړې چې دوی ګوره مسلمانان مړه کړل نو الله سبحانه وتعالی دا ایاتونه راولېږل الله سبحانه وتعالی وایي او بیا د کفارو سره په ملاتړ کښې د مسلمان په خلاف باندې وځي په زور یې وباسي بیا او هجرت یې شه کولی او کوي نه او بیا په کې مړ شي الله وایي دا سړی ظالم دی وروسته حکم ذکر کوي الله سبحانه وتعالی وایي فاولئک مأواهم جهنم وساعت مصیرا د دغسې کسانو چې هجرت پې فرض دی او هجرت نه کوي او بیا کافر د ځان سره د مسلمان په خلاف استعمالوي الله وایي د دې ځای د ورتګ جهنم دی وساعت مصیرا او ډېر ناکاره دی دا جهنم او ځای د ورتګ اوس هغه څوک چې د خلافت اسلامي په خلاف باندې ولاړ دی د طاغوتیانو په علاقو کښې ناست دي اکثر داسې وشي زمونږ ته یو ملګري دا په خپلو سترګو لیدلی حاله مونږ ته ذکر کوي چې مچ مېږي کې لالپوره کې یو مرکز دی د هغه خلکو چې امارت اسلامي بدنام کړی د دغه خلکو مرکز دی او زیات خلک په کې داسې چې کله او تاته پته ولګي بیا چغې وایي او وایي چې الله دې مونږ دلته په ډرون باندې شهیدان کړي خو چې د خلافت اسلامي په خلاف باندې ونه جنګېږي او دا دا ستا غلامان اوس مونږ په زور باندې د حکومت په زور باندې مشړي او د خلافت سره هم جنګوي او مونږ خو مجبوره وو مونږ چې کوم دی هلته مونږ ته ویلي چې د امریکې په خلاف به مونږ تاسې استعمالوو اوس هم د خلافت په خلاف استعمالوي دې ټولو مسلمانانو ته چې هجرت پرې فرض شوی او د خلافت اسلامي سره پرې بیعت فرض شوی دی او دی بیعت نه کوي او هجرت نه کوي او بیا د کفر په تایید کښې را شي او د مسلمان په خلاف باندې ګزار کوي او بیا دلته د خلافت اسلامي د خوا نه مردار شي د ده حال بستۍ لارې په خپل ایمان لږ سوچ وکړي فاولئک مأواهم جهنم وساءت مصیرا ولې خپل بچي او وروڼه او ځانونه د جهنم د لمبو ښکار کوئ او ولې هجرت نه کوئ او ولې د خلافت اسلامي سره بیعت نه کوئ او ولې د دغه طاغوتیانو نه براعت نه کوئ چې بیا دې ته مجبوره شئ چې د خلافت اسلامي په خلاف باندې استعمال شئ او مردار شئ او بیا خفه وئ نعوذ بالله من ذلک دویم قول دا دی چې دا د هغه چا په باره کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله جهاد د کفارو په خلاف باندې اعلان کړو نو بیا یې ویل چې دا خلک او صحابه او رسول الله نعوذ بالله دوکه شوي دي او دوی خپل دین دیو لره په دوکه کې اچولي د دورې غټې نړۍ سره دوی د مقابلې اعلان وکړو نو د هغه وخت منافقینو هم داسې ویلي وو شکیانو منافقینو وایي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې صحابه دوی ساده توب کوي او دا رنګې دی چې کوم دی نو د سیاست په حکمت عملي نه چې کوم دی دی په خطا روان دي نعوذ بالله نو د هغو حال الله ذکر کوي ان الذين الله یقینا هغه کسان توفاهم الملائکة چې روحالي د دیونه ملائکو ظالمي انفسهم په داسې حال کې چې دوی ظلم کوونکي په خپلو ځانونو باندې چې د مسلمانانو سره ملاتړ نه کوي د مسلمانانو سره یو کېږي نه بیعت نه کوي جهاد میدان جنګ له نه ځي او بیا د کفر سره په نعوذ بالله په مجلسونو کښې ناست یې او هغوی بیا په زور باندې استعمال کړي د اسلام په خلاف باندې او پکې مردار شي قالو نو وایي به دا ملایکه دغه ضعیفانو ته او دغه احمقانو ته فیما کنتم دا تاسو پس کومه ډله کښې وئ تاسو د اسلام په ډله کښې وئ که د کفر تاسو اسلامي ځمکه کښې وئ که کفري تاسو اسلامي نظام کې وئ که طاغوتي نظام کې وئ دا تاسې ولې هجرت نه کوو تاسې ولې جهاد نه کوو تاسې ولې د مسلمانانو سره بیعت نه کوو تاسې ولې د الله په دین باندې نه نه رایل کېدلی دغه خلک به وایي چې مونږ کمزوري یو په ځمکه کښې زمونږ وس نه کېده چې د کافر نه براعت کړی وي زمونږ وس نه کېده چې مونږ د خلافت ځمکې ته هجرت کړی دی زمونږ وس نه کېده چې مونږ د خلافت سره بیعت کړی دی ځکه ټوله نړۍ را ته یو وه دارنګې ځینې خلک داسې وو چې رسول الله جهاد ته ووتو ورسره ونه وتل او پلار یې کور کې کېناستله د هغو حال الله ذکر کوي نو هغه ناس خلک چې هجرت پې فرض دی جهاد پې فرض دی او د خلافت اسلامي سره یو کېدل پې فرض دی ټولو مسلمانانو باندې الله سبحانه وتعالی وایي د الله په دین باندې را یو شئ او شرعي نظام چلول فرض او لازم دي ځکه د دې نه بغیر دین او د انسان د مؤمن ایمان نه پاتې کېږي ځکه فیصلې به یا د الله په نظام کې یا به د طاغوت په نظام کې که د الله په نظام یې کې مسلمان او د الله نظام خلافت غواړي او که د الله په نظام یې نه کې د طاغوت په دودونو باندې رسمونو باندې نرخونو باندې عرفونو باندې رواجونو باندې دیموکراسو جمهوریت باندې نو ایمان دې د لاسه ځي په هجرت نه کولو په بیعت نه کولو په مسلمان سره ملاتړ نه کولو او د کافر نه په برات نه کولو سره هر مسلمان او مسلمانې له پکار دی چې ځان په دې ایات ولري او هر نظم والا او تنظیمونو والا له پکار دی چې د دې خولي او د دې جبونه او د دې لاسونه او د دې اصلحې د مسلمان په خلاف باندې استعمالېږي دی دې لږ سوچ وکړي د خلافت اسلامي په خلاف باندې استعمالېدونکي کنا مستضعفین یقینا نو مونږه کمزوري کړی شوي په لرض ځمکه کې دنیا کې ډېر طاغوتي قوتونه وبسته مونږ نظمونه نه پرېښودو امیرانو نه پرېښودو قالو الم تکن ارض الله نو به وې متا ملائکې آیا نه وه ځمکه د الله واسعتن فراخه فتهاجرو فیها چې تاسو هجرت کړی وې په دغه ځمکه کښې د دغه یو باغوچي امیر خو نو دنیا خو پراخه وه که نه دا ولې هجرت نه کوم بل ځي نه ولې نه تلې چې د یو ځي نه هجرت نه شي کېدی بل ځي ته به تللی وې دوی به د الله په لاره کې جنګېږي، دوی به هم وژنې کوي او دوی به هم وژل کېږي. دغه وعده الله په ځان لازمه کړې ده په تورات، انجیل او قرآن کې. او څوک بیا چې له الله څخه زیات ډېر د خپلې ژمنې پوره کوونکی وي، نو خوښ اوسئ په خپله دغه سودا چې د الله سره مو کړې ده، همدا تر ټولو ستر بریالیتوب دی. او د یو مؤمن ایمان تر هغې نه پوره کېږي چې د دغې سودا شروط پوره نه کړي تر څو یې په بدله کې هغه جنت تر لاسه کړي چې الله تعالی یې د خپلو مؤمنو بندګانو سره رښتونې وعده کړې ده او همدغه لویه کامیابي ده دا چې د مؤمنانو په منځ کې د شهیدانو ډېره لویه مرتبه ده نو د هغوی همتونه د دغې مرتبې د حصول لپاره د یو بل څخه مخکې کېږي او نفسونه یې د مرګ ډنډونو ته په رسېدو کې له یو بل نه تلوار کوي هلته له یو بل نه د مرګ جامونو ته مخکېوالی کوي، کله چې کومه چیغه واوري نو د جنګ ساحو ته ځان رسوي او مرګ د مرګ په خونو کې لټوي او په خپل دې کار خپل رب ته ځان نږدې کوي، خو دلته یې د الهي غوښتنې دویم لوری هم نه دی هېر کړی چې هغه د کفارو وژل او سیټونه یې وهل دي تر څو پرې الله رب العالمین ته ځان نږدې کړي دا چې دغه ډول نېکي ډېره غوره ده نو الله تعالی د کفارو وژنه او وینو تویول د ګناهونو لپاره کفاره او رژوونکې ګرځولې ده بلکې مسلمان ترې له اور څخه خلاصېږي لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، هېڅکله یو کافر او د هغه وژونکی یعنې مسلمان په اور کې نه یو ځای کېږي، رواه مسلم. بلکې چې څومره د کفارو وینه ډېره تویه کړه شي په هماغه کچه د یو مؤمن ایمان ډېر زیاتېږي لکه چې الله تعالی فرمایي. او دوی دښمن ته کوم ټپ او وژنه نه رسوي مګر د دوی لپاره پرې نېک عمل لیکل کېږي، یقینا الله تعالی د نېکانو اجر نه ضایع کوي، سورة توبه دولسم ایت، دغه په مسلمانانو د الله تعالی فضل او نعمت دی، سره له دې چې الله تعالی د دوی د مرګ فیصله او تقدیر له پخوا لیکلی دی، لکه چې الله تعالی فرمایي. نو د یو مؤمن په لاس د کافر وژل په دغه مؤمن د الله تعالی خاص فضل او نعمت دی. د مشرکینو په وژنه د الله تعالی عبادت کول، هغه ته د کفارو په وینه نږدې کېدل او په دغه کافر د ګناهونو د رژولو غوښتنه کول داسې یو عمل دی چې زموږ نه پخوا پرې موحدینو ته امر شوی و، چېرته چې الله تعالی دغه کار د بني اسراییلو د توبې د قبلولو شرط ګرځولی و. کله چې هغوی د خوسي په عبادت سره په شرک کښې پرېوتل نو الله تعالی ورته امر وکړ چې مرتدين ووژني لکه چې الله تعالی فرمايي. واذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم او یاد کړئ هغه وخت کله چې موسی خپل قوم ته وویل، ای خلکو! تاسې په الوهیت سره د خوسي په نیولو سره په خپل ځان ظلم کړی دی، نو تاسې د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ، په همدې کار کې ستاسې د خالق په وړاندې ستاسې خیر دی، نو ستاسې خالق در څخه توبه قبوله کړه، هغه ښه توبه قبلوونکی او د رحمت څښتن دی. البقره څلور پنځوسم آیات اګر چې الله تعالی د بني اسراییلو څخه وعده اخیستې وه چې د یو بل وینې به نه تویوي لیکن د شرک جنایت دومره لوی دی چې الله تعالی د قتل او وین تویولو څخه ډېر لوی وګرځاوه کومه سزا چې الله تعالی د کفارو لپاره په دنیا کې ټاکلې ده مخکې له دې چې د اخرت د درناک عذاب سره مخ شي لکه چې الله تعالی فرمایي ځکه که وژل هر څومره بد عمل دی خو فتنه یعنې شرک له هغه څخه هم ډېر بد دی او مسجد حرام ته نږدې چې تر څو پورې هغوی له تاسې سره نه وي جنګېدلي تاسې هم ورسره مه جنګېږئ خو تر څو پورې چې هغوی هلته له جنګېدو څخه لاس نه وي اخیستی نو تاسې هم بې له کومې اندېښنې نو تاسې یې هم بې له کومې اندېښنې ووژنئ چې د داسې کافرانو همدا سزا ده البقره یو سل یو نوي ایات کله چې یو موحد په دې پوه شي چې الله تعالی په دنیا کې د مؤمنانو په لاس د کفارو وژنه د هغوی لپاره یوه سزا ګرځولې ده، نو مؤمن موحد دې نتیجې ته رسېږي چې د خپل توان سره سم باید د الله تعالی دغه بندګي وکړي، که په هره وسیله وي او الله تعالی نه مکلف کوي او نفس مګر د هغه د توان سره سم. باید موحد د یو حربي کافر وژنه سپکه ونه ګڼي، که هر څومره یې له کفارو سره قدر کم وي، اګر چې موحد زلمی به کوښښ کوي تر څو د کفر امامان په نښه کړي، په ځانګړې توګه طواغیت، د هغوی پوځ، علماء سوء، چې د طواغیتو نه دفاع کوي او دلایل ورته ګوري او همدا ډول د قارون اولاد چې له طواغیتو سره تعلق لري، ځکه په دې کار سره د کفارو زور ماتېږي او بېرغ یې ښکته کېږي. باید د ابراهیمي ملت تابعدار. د کفارو په وژنه دومره حرص وکړي څومره چې د الله تعالی په لاره کې په شهادت حرص کوي. انغماسي مجاهد باید کوښښ وکړي چې د مشرکینو په صفونو کې زیات نه زیاته وژنه وکړي، ځکه ده ته د هر کافر نفس په وژنه نېک عمل لیکل کېږي، ګناهونه یې معاف کېږي، د جهنم له اور څخه خلاصېږي، کفارو ته پرې تکلیف رسېږي، د مؤمنانو سینې پرې یخېږي، د کفارو د زړونو غصه پرې ختمېږي. څو فیصد نافذ دي؟ موږ ډېر پلټنه وکړله د خلافت تحقیقات مو هم وکړله او هلته په شام کښې هم زموږ ملګرې تللې وو د هغوی هم موږ تپوس وکړله ټوله دا خلافت موږ ته داسې حق و حقیقت ښکارېدله ددې لپاره موږ دا کم مشکلات چې موږ ته راغې موږ برداشت وکړله دا د خلافت اسلامي د سپېڅلي کاروان سره مله لارویان څه خبرې او کوم پېغام لري؟ د خلافت غږ راډیو د حق لټونکي د خپرونې درنو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو درنو اورېدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي او خوشحاله او ارامه او سوکاله ژوند به ولرئ درنو اورېدونکو کله چې په شام او عراق کې اسلامي خلافت اعلان شو او خلیفة المسلمین ابوبکر البغدادي حفظه الله د خلیفه په حیث وټاکل شو نو په نړۍ کې مخلصو او مؤمنو اشخاصو د مختلفو هېوادونو او مملکتونو څخه هجرت وکړ تر څو د خلافت سپاه خاورې ته مهاجر شي، هماغه و چې ډلې ډلې مجاهدین عراق او شام ته مهاجر شو او د خلیفة المسلمین سره یې بیعت وکړ. په دغه وخت کې خلیفة المسلمین د هر کفر او طاغوت پر خلاف د سخت جنګ کې و، خلافت مجاهدینو هم په ډېره مېړانه د کفر او د کفر د غلامانو، چپلوسانو، پر خلاف جهادي مبارزې ته دوام ورکړ چې لله الحمد ډېر فتوحات یې په برخه شو. کله چې کفر او د کفر انډیوالانو ولیدل چې اسلامي خلافت ډېر زیات د پرمختګ او ترقۍ په حال کې دی او دا به راته د سترګو اغزی جوړ شي، نو مختلف مکرونه او فرېبونه يې په کار واچول، تحالفونه، تړونونه او ملګرتياوې يې سره په خپلو منځونو کې وکړې، په مختلفو ځايونو کې يې د اسلامي خلافت پر خلاف جنګ ته مخه کړه، تر څو د اسلامي خلافت په مقابل کې خنډ واقع شي، خو د اسلامي خلافت مجاهدين هم د قاطع تصميم او ارادې سره د کفر او طاغوت پر خلاف داسې محکم او مضبوط ودرېدل لکه ډال، او ولې به د ډال په شکل نه وي، ځکه چې نظر او فکر يې په قرآن او سنت سمبال او د قرآن او سنت لپاره هر اړخيزه مبارزه کوي. د هر چا سترګې به په خپلو ګوتو را وباسي چې خلافت اسلامي ته په بد نظر ګوري. درنو اورېدونکو! نو د هغه اشخاصو له جملې څخه چې د اسلامي خلافت د مجاهدینو سره اوږه په اوږه، سنګر په سنګر، ملګری او د کفارو په مقابل کې خپله مبارزه پر مخ وړي، محترم سعد دی. لومړی خو خپل مېلمه ته ښه راغلاست وایم. درنو اورېدونکو ته چې زه سلام وړاندې کوم عبارت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نه. صاحب صیب د زندګۍ مقصد او غرض هغه معلوم دی چې باید د الله عزوجل سبحانه وتعالی عبادت وشي خو ډېر خلک دي چې د خپل پیدایښت د اصلي مقصد غم ورسره نه وي فقط د خېټې غم ورسره وي چې څنګه یو څه پیدا کړي که حلال وي که حرام چې ویې خوري چې الحمدلله ثم الحمدلله موږ مسلمانان یو او موږ چې دی د حق پلویان یو هر مسلمان باید چې دی د حق پلوي وکړي د حق په لټنه تفتیش او تلاش موږ کول او دا صفت او دا کمال دا زموږ ذاتي نه و بلکې دا الله رب العزت په فضل او کرم سره موږ ته را په برخه کړی یوازې زه نه بلکې هر مؤمن او مسلمان باندې دا لازمه ده چې د حق په لټنه تفتیش او تلاش وکړي خپل هدف او مقصد ته ځان ورسوي زه هم په دې هڅه کې وم، هغه نظام به څنګه تر لاسه کړم، هغه نظام ته به څنګه رسېږم چې حق او د باطل په منځ کې فرق سره وي، د خالق او د مخلوق په منځ کې سره فرق وي او د ظالم او د مظلوم په منځ کې سره فرق وي. موږ ما به ویلې چې هغه به هغه نظام ته به زه به کله رسم چې موږ کله به د یتیمانانو په سر باندې د رحم لاس به کش کاږو. موږ به کله د کونډو چې دی کفالت وکړو موږ به څنګه د جباري ګیراو او د ظالمانو چې دی دفاع د هغو ملا ماته کړو نو دا د الله رب العزت فضل و ما دعاګانې کولې یا د مشرانو دعاګانې یا د استادانو دعاګانو سره الله رب العزت چې دی د خراسان د مقدسې خاورې ته زه راغلم سعد صاحب څنګه مو دا ضرورت احساس کړ چې خلافت سره یو ځای شئ مونږ ضرورت خو داسې احساس کړ، ما مخکې تاسې ته اشاره وکړه چې مونږ مسلمانانو مونږ د حق تفتیش او تلاش کوو. مونږ ډېر اسلامي تنظیمو کې چې کوم خلکو مخکې بلله په هغو کې چې دی مونږ په دې علت باندې په دې اساس باندې مونږ ګرځېدو چې مونږ صحیح حق او صحیح معنا باندې چې مونږ حق تر لاسه کړو. تاسې چې په دغه تنظیمونو کې حق لټوئ هلته مو حق پیدا کړ که څنګه؟ نه. مونږ حق چې په کومه معنا باندې وي په هغه معنا باندې مونږ په هغه معنا باندې چې دی په هېڅ تنظیم کښې پیدا نه کړ مثلا کله په مدارسو کښې ګرځېدو کله په امارت کښې ګرځېدو په هغو کښې چې دی مونږ ډېر جهادونه د الله رضا دپاره وکړل خو حق چې په کومه معنا باندې وو او څه رقم حق وو په هغه معنا باندې چې دی حق په هغو کښې نه وو نو مونږ د هغو نه چې دی راغلو دلته خلافت سره یو ځای شو خلافت سره یو ځای شو مخکې د خلافت له راتګه درسره کوم شکونه او شبهات موجود وو او خلکو کوم تهمتونه د خلافت پورې تړل؟ یقینا موږ سره خو ډېر شکوک او شبهات وو، یعنې داسې شبهات وو چې هغه مثلا د شام پورې تعلق لري، ځینې یې ځه چې شبهات وو هغه خراسان پورې تعلق لري، زه به د هغو بعضې چې دی شبهاتو بیان به وکړم. کوم چې شام پورې چې دی تعلق لري هغه داسې شبهات وو موږ ته خلکو په ذهنو کښې را اچولي ول، مثلا دا خوارج دي، مونږ ته مشرانو به دا ویل امارت اسلامي والاو به دا ویل جهاد غږ چې دی مونږ راپورته کړی نن څنګه بل کس رالږي هغه چې دی خلیفه مقرروي د خلافت اعلان کوي د خلافت اعلان کوي دا شکوک او شبهات را سره وو نو پاتې چې د خراسان په باره کې چې دی ما ډېر بیا نور شبهات درلودل داسې شبهات مې درلودل د هغو نه چې دی مهمه شبهه زما دا وه زه خپله زما یو ملګری و د حقاني شبکې نه و نیټور چې ورته وایي هغو ما ته دې شبهات را اچولي ول ډېر زیات شبهات ول. هغو به چې دی دا شکونه چې دی رامخې ته کول چې دا د پاکستان استخبارات نفر دي، پام کوه دو خلکو سره چې دی شریک نه شي. ما به زړه کې دا ګرځوو چې دا د پاکستان استخبارات خلک دي. خلکو چې کوم تهمتونه درلودی د هغو خو چې دی حساب نه دی معلوم. کله به یې دا ویل چې ماشومان چې دی خپل منځو کې سره څه کوي، ماشوم چې دی رانیسي چې دی منځ کې چې دی شلوي یې سره. کله به یې دا ویلې چې د ګونډو چې دی خلیفه مقرر کړی، شکوک او شبهات را سره وو، خو مګرم دغه شکونه چې دی ما په خپله چې دی دا دفع کړل. هغه څنګه دا رقم ما دفع کړل چې واقعا دلته چې دی امارت نظام نوم باندې وو، خو نظام چې څه رقم نظام وو، د اسلامي نظام هغه چې دی په دې کښې چې دی تطبیق نه وو. مثلا دغونه په دې نظام کښې دا خو معلومداره خبره ده سړی په نوم باندې چې دی نه صحیح کېږي یو که سړی ځان ته هر څومره مسلمان ووایي خو اسلامي کارونه نه کوي هغه مسلمان نه شي کېدای همدا رقم امارت که ځان ته امارت اسلامي ووایي خو چې د اسلام کارونه په کښې نه کېږي اسلام په کښې نه عملي کېږي دا امارت اسلامي نه دی مثلا په دغو کښې ټول اسلامي حدود چې دی شرعي حدود دوی کښې چې دی پایمالېدله مثلا د هغو نه قاتل به نه قصاص کېده زاني به چې دی هغو ته به چې دی حدود نه ورکول کېدل غل به چې دی د هغه به چې دی لاس به نه پرې کول کېدل او بله دا وه چا به چې قتل خطا وکړو د هغو نه به چې دی فدیه نه اخېستله کېدله او خلکو چې کوم شکوک او شبهات هغه مونږ ته را بیان کړي هغه هم نه ول هغه هم دروغ ول الحمدلله زه په دې خراسان خاوره کښې چې دی وګرځېدم یو ځل پورې مې چې دی نه سور بیرغ ولیده او نه شین بیرغ مې ولیده بې له تور بیرغ نه دا تور بیرغ چې دی دا د هم د خلافت چې دی دولت اسلامي نښه ده او الحمدلله نه ظلم شته نه ستم شته هېڅ څه نه شته نه بېده وینې تېول شته څوک چې مجرم وي نو هغه چې دی مونږ به قضا ته مخکې کوو قضا کې چې دی په شرعي قانون باندې چې دی مونږ په هغو باندې بسبېسله کوو خلکو چې کوم تهمت لګوو په خلافت باندې چې دا د پاکستان استخبارات دي نو دا خلک چې دی د پاکستان استخبارات نه دي ولې چې کوم خلک چې د کوم د وطن د کوم ګوند سره چې دی تړون لري او یا د هغو استخباراتي شبکه وي نو هغو سره چې دی د جنګ اعلان نه کوي نو الحمدلله خلافت اسلامي مجاهدین چې دي هم نو د پاکستان مرتد حکومت سره چې دی مونږ خط لري هغو سره چې دی هم مونږ چې دی د مبارزې او د جهاد اعلان کړی دی خلافت اسلامي مجاهدین الحمدلله د پاکستان د مرتد حکومت په خلاف باندې مثلا په پېښور کې په کویټه کې همداسې نورو ساحو کې نورو په منطقو کې چې دی ډېر کاروایانې ډېرې فدایانې وکړلې نو دا د دې ثبوت دی چې دا خلک د آی اس آی خلک نه دي. هر چې د آی اس آی او د امریکې خلک چې دي هغه هم چې دی معلومداره ده. هغه څنګه معلومداره ده چې د هغو په خلاف باندې چې دی اقدام نه کوي او د هغو په خلاف باندې چې دی مبارزه نه کوي او د هغو دپاره کارونه کوي. الحمدلله د خلافت اسلامي مجاهدین چې دی دوی عموما ټولو کفري نړیوالو ته چې دی چلنج ورکوي، ټولو کفري نړیوالو سره چې دی د مبارزې اعلان کوي، ټولو کفري نړیو سره چې دی دوی جنګ کوي. دې کښې چې دی هېڅ شکوک او شبهه هم نشته دی او دا خلک او دا خلافت اسلامي مجاهدين چې دی د هېڅ چا سره تعلق او تړون نه لري بې د الله رب العزت نه. نو څنګه دلته چې تاسې راغلئ ځان مو خلافت خاورې ته راورسو نو هغه ارمان او هغه هیله او ارزو هم پوره شوه چې تاسې لرله چې یو انسان غواړي چې ځان تر کامل حق ورسوي او همالته په هغه ځای او هغه سیمه او علاقه کښې د ده زړه چې یخ شي حق په لیدو باندې څنګه ارمان مو پوره شو الحمدلله ثم الحمدلله چې زما کوم ارمان درلود هغه الله ربالعزت په دې دنیا کښې راما ته را پوره کړ چې حق ته ما ځان رسو الله ربالعزت یې مقدسې خاورې کښې ما ته را نصیب کړ دلته چې کله زه د خراسان خاورې ته را دننه شلم نو الحمدلله زما پوره اطمینان وشو او زه حق ته ورسېدم جزاک الله سعد صاحب د حق پلټنې اسبابو ته که راشو، که یو څوک غواړي، یو حق پلټونکی غواړي، واقعا یو حق پلټونکی چې هغه غواړي ځان تر حقه ورسوي او د حق تلاش کوي، کوم اسباب په کار واچوي او دارنګه کوم اسباب اختیار کړي چې دی ځان تر حقه ورسوي؟ ماشاءالله ډېره بهترینه پوښتنه دې وکړه. د حق پلټنې اسباب هغه دا نه دي چې مثلا یو کس ځان ته حقمل ووایي چې حقمل کومه خبره وکړي هغه به حقه وي یا څوک ځان ته پوهنمل ووایي پوهنمل چې کومه خبره وکړي هغه حق وي نه الله ربالعزت د حق د تللو لپاره د حق د معلومولو لپاره چې دی یو قرآن یې رالېږلی او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي هر کس چې خبره کوي هر څوک وي هغه دا دی چې چا پسې به نه ځي مثلا تا ویلي ما ویلي پسې به نه ځي چې فلاني داسې ویلې فلاني داسې ویلې ما دا اورېدلي ما هغه اورېدلي تر څو چې ده خپل هغه شی نه وي کتلی په خپلو سترګو باندې نه وي کتلی عین یقین سره نه وي لیدلی عین یقین سره نه وي لیدلی خیر اوسې دی به د چا خبرو ته نه غوږ نیسي نه به اوري نه به یې مني دعاګانو یې کښې د الله رب العزت نه وغواړي چې الله رب العزته ما په حق لاره باندې چې دی برابر کړې همداسې د مشرانو نه دعاګانې وغواړي نو الله رب العزت به چې دی دې لارې ته را برابر کړي بل سبب جهد و جهد کول لکه قرآن کښې دې ته اشاره شوې ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله رب العزت فرمایي څوک چې د حق تفتیش او تلاش کړي جهد و جهد کوي نو خامخا به چې دی به خپل مرام ته رسېږي خپل مقصد ته به رسېږي او بله دا ده د خلافت غږ راډیو چې یې اورېدل چې دی هم دا هم یو سبب دی د حق ته رسېدو دا چې واوري دا هم چې دی په غور او فکر سره د خلافت غږ راډیو چې دی د دې لپاره اورېدل چې سړی حق ته ځان ورسوي د دې لپاره نه اورېدل چې مثلا زه په دې کښې نیوکې وکړم تورې شلنګار دي یا په دې کښې زه نیوکې وکړم په دې کښې دغسې خبرې ونیسم چې په هغو اعتراض وکړم نه په دې نیت دې څوک وانه اوري په دې نیت دې باید واوري او دا نیت دې وکړي چې زه حق ته په کومه لاره ورسېږم او زه د خلافت غږ راډیو نه چې دی کومه خبره یاده کړم هغو ته چې دی څنګه ځان ورسوم جزاک الله سعد صاحب هغه کسان چې ځانونه مسلمانان هم ګڼي خو په خپل دنیوي ژوند کښې بوخت دي د آخرت او ابدي ژوند څه غم او فکر سره نه شته هغې ته څه ویل غواړې زه دنیاوالو ته دا ویل غواړم څوک چې سعد صاحب په اخر کې د یو حق پلټونکي په حیث باندي هغه کسان چې د حق لوري په لټه کې دي خو لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې ځان تر حقه ورسوي او د حق سره ملګري شي او اسلامي خاوره او د کفارو مرتدینو او دارنګه د کفري نظامونو څخه پاکه کړي هغې ته ستاسې پیغام څه دی هغو خلکو ته چې د حق پلټنه کوي زه هغو ته دا پیغام لرم چې اوس دغسې کښېنني نو خامخا دې چې جد او جهد دې وکړي، تفتیش او تالاش دې وکړي، قرار دې نه کېني، ځکه قرآن کې چې دی هم دې خبرې ته اشاره شوې ده، انسان دې دا ګومان نه کوي چې زه همداسې مهمل پرېښودلی شم، خامخا دی به چې دی تفتیش او تالاش به کوي، کور کې به قرار نه کېني، هه حق پسې به ګرځي، که حق په هر ځای کې ولې نه وي، که مشرق کې وي که مغرب، ځان به رسوي، هجرت به کوي، خپل هدف ته به ځان رسوي، مبارزه به کوي، د دې لپاره به چې دی لارې لټوي او دا لاره به څاري چې حق کوم ځای کې وي. او زه څنګه ځای ته ځان ورسوم. دې وچې لارې باید ته چې کار وکړي، خپل کار ته چېرې دوام ورکړي، کوشش دې وکړي، توطیش او تلاش دې وکړي د حق د پلټنې لپاره. نو د حق د پلټنې لپاره مونږ مخکې دا وویلې چې په قرار دې نه کېني کور کې، نو هغه چې دی هر ځای ته دې ځان ورسوي. دا حق پلټونکی دې باید چې دی خپل کار ته دوام ورکړي، تر دې چې خلافت خاورې ته ځان راورسوي. جزاک الله خیرا استاد صاحب ډېره مننه چې حاضر شوې او موږ سره مرکه وکړه ډېره مننه جزاک الله خیرا د خلافت غږ راډیو درنو اورېدونکو دا اوس دا پلټونکې خپرونه هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي تر بلې خپرونې چې بیا د یو بل مېلمه سره ستاسې درانه چوپړ ته راځو پلۍ متعال ذاتکم ورحمت الله وبرکاته په دې خپرونه کې د جاهلیت په هغو مسایلو ژور بحث کېږي چې الله جل جلاله ترې منع کړي یو په دې مسایلو کې ټولو نه خطرناکه او سخته خبره هغه دا ده چې سړی په نبي علیه السلام وسلام باندې د زړه نه ایمان را نه وړي چې تا ایمان هم نه دی راوړی او جاهلیت چې کومې طریقې دي او کوم مسایل دي هغې ته هم ته په ښه سترګه باندې ګورې نو دغه انسانان نشرات هیله ده چې د خوښۍ او پاملرنې وړ به مو ګرځېدلي وي سبا مازدیګر څلور بجې چې د دري نشراتو او پېنځه نیمې بجې ماښام د پښتو نشراتو لپاره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو تر هغې مو په څښتن تعالی سپرو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته